دا غي حساب بر سره الله تعالی او کی یحاسبکم به الله حساب بو کی تاسو سره دا غي الله تعالی په یغفر لمن یشاء نو بخنه کی چاته چې غواړي او یعذب من یشاء او عذاب ور کی چاله چې غواړي والله علی کل شیء قدیر الله تعالی په هر شی باندې قدرت والا دی الله تعالی په هر څه باندې قدرت والا دی لله ما فی السماوات و ما فی الارض که ستاسو په زړونو کې یو خبره پټه راځي او یا هغه ښکاره کوئ الله تعالی په ټول هر څه باندې پوه دی ما پی انفسکم تاسو په کتابونو کې ویل دي کلمه د ما د عموم د پر راځي ما پی انفسکم تاسو په زړونو کې محبت دی ارادي دي علم دی جهل دی شهادت دی شک دی یقین دی وسوسې دي د ټولو ته په دې کې اشاره ده یحاسبکم به الله حساب بو کی تاسو سره پاغي باندې الله تعالی یحاسبکم به الله دی آیت کې یو سوال لذي او دغه جواب سوال دار راځي چې لفظ د ما دا عام دی وساوسی اختیاریه او غیر اختیاریه دا دوه ته شامل دی اسانه حساب د الله تعالی په دوه قسمه باندې دی یو حساب دی په طریقې د عرض سره عرض پیش کېدل الله تعالی به انسان نه وغواړي انسان به الله تعالی را وغواړي او الله تبارک تعالی به ورته وایي حدیث کې راځي حدیث کې راځي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته یو کس راغی او دا خبره ورته وکړله دا ټول حالت یو ته بیان کړل نو هغه ته دا ویلله وای الله تبارک تعالی به بنده راو غواړي په دنیا کې چې د انسان څه کړي نو الله تبارک تعالی به ته په قیامت کې دا وایي چې دا کار دې کړی دا کار دې کړی دا کار دې کړی نو الله تعالی به ته وایي انا اغفرها لك اليوم نن مرته دغه ماپ کړل بس دا ری کړی دی غیر اختیاریه دی او که اختیاریه دی دا کارونه دی کړی دی خو لیکن دا مرته ټول ماپ کړل فیعطا حسناته و کتابه بیمینه هغه ته د هغې نیکۍ هم ورکړلی شي او عملنامه ورته هم په ښی لاس باندې ورکړلی شي متفقون علیه د بخاری د مسلم حدیث دی حدیث کې راځي کله چې دا آیاتونه نازل شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته صحابه کرام راغلل او په زنګانونو باندې کېناستل په تحیه باندې د سورلو نه راکوز شول نو ولا نطيقها د دې خو موږ طاقت نه لرو زموږ په ځل کې وسوسه راشي د یو ګناه دغه اراده راشي نو هغه زموږ په وس او په اختیار کې خونیشته رنو الله تعالی په موږ څنګه نسی یحاسبکم به الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صحابه کرامو ته ویل وای د اهل کتاب په شان د کې مکیږي چې سمعنا و عصینا دا سمو وای قولوا سمعنا و اطعنا دا خبره وکړي چې مونږه سمعنا و اطعنا لفظ وای وروسته دې آیت کې راځي که نه قالو سمعنا و اطعنا داسې د هغو په شان دي کې مه وایه چې یهودو به دغه ټکی وایه سمعنا و عصینا وامرېده یعنې دا آیات په ما باندې نازل شو تاسو ته پته را وامرېده او بیا وایه چې عصینا مونږ یې نه منو دا زمونږ په وس او په اختیار کې نشته دی بلکې داسې وایه چې سمعنا و اطعنا نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره دغه وایه سمعنا و اطعنا نو بیا خو څه اعتراض پاتې نشو او دا په صحیح حدیث د مسلم کې راغلی دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه پر روایت باندې خطیب شربینی تفسیر سراج المنیر کې مدري وضاحت هم په دغه الفاظو باندې بیان کړی او دا بهتر قول نه دویم قول هم پسرینو داره چې تاسو ته ما د هغې خبره وکړل دا آیات منسوخ نه دی خو لیکن یحاسبکم به الله د الله تعالی حساب یو حساب د اخذ دی د عذاب دی چې مؤاخذه دې وکړي په هغې باندې او دویم حساب د سره د مؤاخذې نه دی بلکې هغې ته وایي حساب العرض مفسرینو لیکلي دي یعنی الله تعالی ته به وروړاندې کړلی شي دا هر څه خو الله تعالی به یې پرې رانسي نه په الله تعالی یې په هغې باندې رانسي نه او د هغې وضاحت په حدیث د مسلم کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من هم بحسنة فلم یعملها چا چې د د نیکی نیت او اراده یې وکړله خو نیکي یې ونه کړله نو کتبه له حسنتون الله تعالی له یو نیکی ورکی د نیک اعمالو نیت دی وکړه خو بیا یې ونه کړله نو الله تعالی به دله یو نیکی درکړي ومن هم بحسنه فعملها د نیکی نیت دی وکړه او هغه نیکي دی بیا وکړله هم نو حدیث کې راځي کتب له عشرة الی سبعة مئة الله تعالی در لپاره ولیکي د یوې نه واخله د لسو نه واخله تر دوو سوو پورې د یوه نیکي الله تعالی دوچن کوي ومن هم بسیئتن او چا چې قصو کړی وی ګناه فلم یعملها ګناه یې ونه کړله فلم تکتب نو هغه پې نه لیکلی کیږي هغه ګناه ګناه پې ونه لیکلی شوله و ان عملها کتبت له سیئته واحده سیئه واحده او که د ګناه نیت دې وکړه ګناه دې وکړله نو یوه ګناه دلې ولیکلی شوله نو یحاسبکم به الله دې ته وایي حساب العرض الله تعالی ته به وړاندې کړلی شي خو لیکن مؤاخذه مؤاخذه به پې الله تعالی نه کوي او د هغې لپاره دا صحیح حدیث د مسلم دلیل دی چې کوي د نیکۍ اراده دې وکړله نیکي دې ونه کړله الله تعالی دله پې یو ثواب درکوي اجر دله درکوي که د نیکۍ اراده دې وکړله او نیکي دې وکړله نو الله تعالی دله یو د لسو نه واخله تر د وو سو پورې د الله تعالی زیاتی اخلاص ته به دی ګوري چې څومره اخلاص سره پکې الله تعالی به لره زیاتی او که د ګناه قصد او اراده دی وکړله او ګناه دی اون کړله نو په هغې باندې ګناه نه لیکل کېږي د ګناه قصد او اراده دی وکړله او هغه ګناه دی بیا وکړله نو یوه بدی دی ولیکل شوله یوه ګناه دی ولیکل شوله ان شاء الله پوه شوی به د آیات د مشکلاتو نه دي او مفسرینو په ډیر زیات وضاحت بیان کړی دی خو کله چې هغه سړی ګوري او تفسیرونه راوړی نو هر څه دی بیا ګډوډ شي نو دغه دو مطلبونه تاسو ته ما ویل نو دې ځکه الله تعالی هم دا وایي لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله تعالی په اختیار کې راځي دونه چې پسمانو کړي په زمای کړي و ان تو دو ما پی انفسکم او کچری ښکار کوي تاسو هغه څه چې تاسو په دونو کې او تخبو یا پټ ساتي یو حاسبکم به الله حساب بو کې سو سره الله تعالی په باندې په یغفر لمن یشا هغه حساب څنګه دی په یغفر لمن یشا دا تفصیل لري غیر پر نو بخنه بو کې چاته چو غواړي او يعذب من یشا او عذاب بور کې چاته چو غواړي والله علی کل شیء قدیر دا جمله په مقام د علت کې د ما قول لپاره الله تعالی چاته بخنه کوي نو داغه خو خدا او که چاته عذاب ور کوي نو دا دوان الله تعالی کولې شي ځکه الله تعالی پارشي باندې قدرت والده نو قدرت والا ذات د هر څه کولی شي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ون... آه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله آمن الرسول بما انزل الیه ایمان راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بما انزل الیه پاغه وحی باندې چې نازل کړی شوی د الیه دته میر ربه د طرف د رب ددنه نو خبره باندې به ان شاء الله پوه شوی بار بار ویل بیا لفظ د میر ربه ذکر شوی دی نو فما انزل الیه کې د الله تعالی مقصد د مخلوق تربیت کول دی میر ربه د رب د طرف نه راغلی کن او د رب دو مطلب دی یو دا چې الله تعالی د ماشوم پیدا کی لوی کی غذا او تور کی خوراک کا کو تور کی کپڑے جامې او تور کی نو یو د الله تعالی تربیت داره رب العالمین نو هلته کې مونږ معنا کړې وه د رب الله تعالی رب دی الله تعالی هغه ذات دی تبلیغ شیء الی شیء الی حد الکمال یو شی رسول حد د کمال ته دغه ته تربیت وایي الله تعالی د مخلوق تربیت کوي ماشومی لوی کی ځوان شي بوډا شي اخیری حد ته ورسه بیا واپس ختم شي او دویم د الله تعالی تربیت دی په خپل احکام سره د پیغمبر پر علیګلو سره امن رسول ایمان راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بما انزل الیه پاغه وحی باندې چې نازل شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته مر ربی د طرف د رب دغه نه د د رب د طرف نه چې کوم نازل شوی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم پاغه باندې ایمان راوړی دی باغی باندې ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړی والمؤمنون او ټول مؤمنانو هم پاغه باندې ایمان راوړی دی مؤمنانو هم په هغې باندې ایمان راوړی کل آمن بالله دا اوس تفصیل دی هر یو ایمان لري په الله تعالی باندې ول او ملائکتی او د الله تعالی په ملائکو باندې او کتبه او د الله تعالی په کتابونو باندې د دې تفصیل مخکې بیان شوی دی په الله باندې ایمان لرل څه مقصد د الله تعالی په وجود باندې د الله تعالی په اسماء صفاتو باندې او ملائکته ملائک د الله تعالی به منی داغه په داغه وجود به منی او هغه صفات به له ثابتې چې کم قران او حدیث کې ثابت دي او کتبه هی د الله تعالی په کتابونو باندې ایمان راوړل د دې وضاحت مونږ مخکې کړی دی سو کتابونه د الله تعالی له خوا نازل شوی دي نو داغه وضاحت مخکې بار بار شوی دی چې دا یو سل د سلور کتابونه خلق ویا دا په صحیح حدیث سره دانشتره تورات انجیل زبور او قرآن کریم دا خو د قرآن نم ثابت دی او په حدیث سره هم ثابت دی صحیفه د موسی علیه السلام صحیفه د ابراهیم علیه السلام و ما اوتی النبیون من ربهم نور دا ذکر شوی دی په قرآن کې بیا اوس هغه څومره دی نو په ایمان کې تعداد ته ضرورت نشته چې ته وې یو سلسلور کتابونه منلې دي نه د الله تعالی له خوا چې څومره کتابونه راغلي دي څومره صحیفې راغلي دي نو زموږ په هغې باندې ایمان دی او بیا د نور کتابونو په باره کې ایمان اجمالی دی او د قرآن کریم په باره کې ایمان تفصیلی دی نازل شوی دی په عربی ژبه کې دی جبریل علیه السلام راوړی دی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې په دریش کاله کې شروع شوی دی په الحمدلله رب العالمین سره او اختتام شوی دی په من الجنه و الناس سره اختتام شوی پوره تفصیل ولري او دا ایمان بلري چې الله تعالی د کتاب را لېګل دي نو دا د هدایت د خلکو لپاره لېګل دا د حاکمیت او دا د قانون کتاب دی دا ایمان بلري او رسوله د الله تعالی پیغمبرانو باندې ایمان لرل د الله تعالی پیغمبران څو دي نو مخکې هم د دې وضاحت شوی دی یو لاک سلیریس دره چې کوم روایت کې راغلی دی د مسند احمد نو په هغې کې تنقیح الروات شرح د مشکات هغه لیکلی دی چې په دې کې یو راوی دی او په هغه کې ضعف دی نو د دې وجه نه په ایمان کې دا ضروری نه ده چې ته دا وی چې یو لاک څلیریش زره پیغمبران مې منلی دي بلکې څومره پیغمبران چې د الله تعالی طرف نه راغلي دي بس موږ په هغه ټولو باندې ایمان دی لا نفرق بین احد من رسوله فرق نه کوو مونږه په میان د هیڅ چا کې من رسوله د دغه پیغمبرانو نه دې ده کې سوال مرتبار بار کړی دی دا قرآن کریم کې بار بار بیا هم راځي سوال دې کې دا راځي الله تعالی وی لا نفرق بین احد من رسوله فرق نشته لري پیغمبرانو په مینځ کې فرق نشته نو او دغه کې وی درېمه سپارښت کله شروع کېدله نو تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض هلته خو الله تعالی چې فرق شته دی د مرتبو فرق دی نو تاسو ته ما ترجمه وکړله د صحیح ترجمه چې زده کوي د ډیرو مشکلاتو نه خلاص شي لا نو فرقو فرق نه کوو مونږه بین احدین په میند هیڅ چا کې من رسولی د دغه پیغمبر لا نو فرقو فرق نه کوو مونږه بین احدین په میند هیڅ چا کې په ایمان راوړلو کې من رسولی د دغه پیغمبران نه یعنی مؤمنان مسلمانان چې به دغه پیغمبرانو باندې ایمان راوړي نو یهودیانو په شان دي کې بنی چې بعد پیغمبران منی او بعد نه منی بلکې په ایمان راوړلو کې په دې ټولو پیغمبرانو کې هیڅ قسم توپیر نشته لري هیڅ قسم فرق پکې نشته لري په ټولو باندې به یو شان کې ایمان راوړي چې دا ټول پیغمبران د الله تعالی دي الله چې څومره پیغمبران نه لګري دي زمونږ په ټولو باندې ایمان دی چې دا الله تعالی را لګلیو هغه هر سوچي تاسو ته ما ویل او بیا په دغه ټولو پیغمبرانو کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل دا تفصیلی دي نبی علیه صلوات والسلام د الله تعالی پیغمبرو نبی علیه صلوات والسلام عربیو د قریشو او دغه سي نبی علیه صلوات والسلام انسانو او پیغمبرو او قران کریم په هغه باندې نازل شوی دی اخیری پیغمبر دی دا پوره عقیده په نبی رسول ساتي وقالو سمعنا واطعنا او دی وی واوریدل مونږه واطعنا منو مونږه غفرانکه غفرانکه بخنه غواړستانه ربنا یا ربنا دی اصل کې ای رب زمونږه ویلې کل مسیر او خاص تا ته دی درګرځیدل خاص تا ته دی درګرځیدل حدیث کې راځي عبد الله رضی الله تعالی عنہ روایت دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په شپه د معراج باندې اسمانونو ته وختو سدرت المنتها ته ورسېده نو درې کارونه نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکړل شول درې تحفې اول الصلوات الخمسه پنځه منځونه ته ورکړل شول او دویم خواتیم البقره دا آیاتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دا ته ورکړل شول او درې متدا ورکړل شو چې ستا په امت کې چا شرک نه کړي نو الله تعالی به ته بخنه کوي چې شرک یې نه کړی الله تعالی به بخي د جهنم نه به الله تعالی راوباسي نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ فرمای وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الله تعالی په ما باندې آیاتونه را لېږلي دي د آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون تر د اخره پورې من کنوز الجنه كتبها الرحمن بيده دا د جنت خزانو نه خزانه ده الله تعالی په خپل لاس باندې لیکلی دی د مخلوق د پیدایش نه مخکې بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من قراهما بعد العشاء اجزا اتاه عن قیام اللیل په حدیث ته مسند احمد کې راغلی دا آیاتونه دا د جنت د خزانو نه خزانه ده دویم الله تعالی دا په خپل لاس باندې لیکلی دی د پیدایش د مخلوق نه مخکې او بل دا چا چې رمسخوتن د مانځنه وروسته دا اول وستل د سملاستلو په ټیم کې دا چا اول وستل نو اجزا اتاه عن قیام اللیل دا ول پوره کیږي د قیام اللیل نه که چا دا اول وستل د تهجد نیت کړی دی او بیا تهجد ته پانه سیده نو بس دا ول هم د قیام اللیل نه پوره دی او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خواتیم البقره ما ترکل شوی د من کنزین تحت العرش د عرش لاندې یو خزانه ده د الله تعالی د عرش لاندې خزانه ده نو دا اخیرنی دوه آیاتونه د سورۃ البقره دا د خزانې نه ما ترک کړل شوی دي لم یؤتهن نبی قبلی دا زمانه مخکې هیڅ یو پیغمبر ته نه دی ورکړل شوی نو آمن الرسول بما انزل الیه دا ډیر زیات بهترین آیاتونه دي باید مؤمنان مسلمانان کله چې سملی او دکی نو دا دی وای سنت طریقه ده نو که بیا سترګې ونه غړېدلې تهجد ته راپانه سېدله الله تبارک تعالی به له دومره ثواب ورکړي لکه د تهجدو آمن الرسول بما انزل الیه ایمان راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم د آیات نه بله مسله معلومه شوله مفسرین وایي لکه څرنګه چې عام خلق د مکلف دی په ایمان راوړلو باندې او دغسې په احکامو منلو د الله تعالی باندې نو دغسې پیغمبر هم مکلف دی والمؤمنون مؤمنان كل آمن بالله هر یو ایمان لري په الله تعالی باندې په ملائکه باندې په کتابونو باندې پیغمبرانو باندې لا نفرق فرق نه کوو مونږه بین احدین په میان زهی چا کې په ایمان راوړلو کې دا ټکی چې وای دا ور ټول قران کې راځي بیا ورته مشکلات حل شي لا نفرق فرق نه کوو مونږه په ایمان راوړلو کې بین احدین په میان زهی چا کې مر رسولي د پیغمبرانو د الله تعالی نه وقالو سمعنا واطعنا او دی وای واوریدل مونږه او منو مونږه غفرانک بخنه غواړو ستانه ربنا ای رب زمونږه و الیک المصیر او خاص تا ته درګرځیدل الله تعالی مونږ به تا ته درګرځو الله تعالی زمونږه بل بل سزا نشته بل در زمونږه نشته قالو سمعنا و اطعنا سمعنا قولک و اطعنا امرک مفسرین لیکلی د مؤمنانو مسلمانانو کار دا دی کله چې د الله تعالی حکم بیان شي نو دا وای سمعنا قولک او دې ځکه د سمع نه مراد سمع د قبولیت ته مراد ده عام سمع نه بلکې سمعنا وارد المنګه په اوریدلو د قبولیت سره ویناسته ستا احکام مورد الله تعالی او اطعنا امرک الله تعالی ستاره د احکام تابعداري مونږ کوه غفرانک بخنه غواړم مونږ ستانه نطلب غفرانک طلب کو مونږ ستانه ستا بخنه ربنا ای رب زمونږه و الیک المصیر او خاص تا تری ګرځیدل و الیک المصیر په دې کې اشاره شوله ایمان بالآخرت ته نور امنت بالله کې او په نور ځایونو کې بیا ایمان بالآخرت ذکر شوی دی بنده په دې کې دغه ته اشاره شوله د انسان اعمال د دوه قسمه دي یو هغه اعمال دي چې هغه نیک دي او د انسان لپاره پیدمن دي نو لها ما کسبت لام دلته کې د انتفاع لپاره دی لها د هر یو نفس لپاره ما کسبت بدله د هغه نیک عمل چې کړي ما کسبت نو مراد تاسو ته ما ویل اعمال د انسان دوه قسم دي یو نیک او بل بد اعمال نو لها ما کسبت کې اشاره د غنیک عمل ته نو ترجمه ودسې کوي لها د هر یو نفس د پاره ما کسبت بدلا د هغه نیک عمل چې د کړی وي و علیها مکتسبت علا د اضرار د پاره راځي که نقصان د پاره راځي و علیها او په هر یو نفس باندې سزا د هغه سزا د هغه بد عمل چې هغه بد عمل کړی علیها مکتسبت ربنا ای رب زمونږه دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی و یقولون یا قالو او وای دغه مؤمنان مسلمانان وای ای رب زمونږه وقالو یا ربنا اصل لسره او وای دی ای رب زمونږه لا تو اخذنا ان نسینا منی سی مونږه کچری پریک دو مونږه یو حکم ستا ان نسینا که زمونږه مونږه پریک دو یو حکم ستا په قصره او اخطانا او یا خطایو کو مونږه په ګناه کولو سره نسیان او خطایی نو دوانو کې فرق داره نسیان په قصد سره بل عمد او خطا نه مراد خطایی د په ګناه کولو کې چې قصد نه ربنا ای رب زمونږه یا ربنا لري پسل کې ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ولا تحمل مرا چا په مونږ باندې یسرا درون بوج کما حملته علی الذین من قبلنا لکه سرنګی چې اچولې او درون بوج پاکستان باندې من قبلنا چې زمونږ نمخ کې تیر شوی دی الله تعالی دا غي پشان د کې درانه کارونه په مونږ باندې مراواله درانه بوجونه په مونږ باندې مراواله د دینه مراد سره ولا تحمل علينا اسرا كما حملته د دینه مراد هغه سخت اعمال او تکالیف او سزاګانې دي چې په بنی اسرائیل باندې مقرر شوی وي لکه پنځوس منځونه د ورځې دا په هغې باندې مقرر شوي په یوه ورځ کې پنځوس منځونه نبی علیه صلات وسلام چې موسی علیه صلات وسلام سره په اسمان کې میلاو شو په جسد مثالی سره موسی علیه صلات وسلام ته دا وی کنه دا پنځوس منځونه وای زما قوم ته راکړل شوی او چا نه دی کړی ورشه الله تعالی ته وای چې دې کې لږ تغییر او تبدیل لته وکړي کم شول لس کم شول بیا بیا پسې ورشه کله چې پنځو تراغې نو ورشه په الله تعالی پسې دا نه کوي دا خلک زما زلی شین کړی دی دا نه کوي دا خبره منی نه دا خلک په نور نشم ورتللی پنځه مونږ نه پاتې شول نو مخکې مونږ حدیث وای چې په په شپه د اسراء په شپه د معراج باندې نبی علیہ السلام ته یو تحفه د منځونو ورکړل شو پنځه منځونه پیسې شول نو بن اسرائیل باندې ربانا ای رب زمونږ ولا تحمل علینا اسرا مرا چوي په مونږ باندې هغه درانه بوجونه لکه سرنګ چې درانه بوجونه دراوستي په مخکینو خلکو باندې په زکات کې سلورمه حصہ و نو الله تعالی دغه سي درون بوج په مونږ باندې مراواله او دغه سي په روایتو کې راغلي دي چې کم کپړه به پریته شوله نو هغه به پرې کوله نبی صلی الله علیه وسلم د کعبه سوري تناسو او د سر نه صادر لاندې کړو ډړې وهلې و صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم راغلل وی د الله تعالی پیغمبره د الا تستنصر لنا الا تدعو لنا زمونږ د پاره دعاګانې ولې نه غواړي زمونږ د پاره د الله تعالی نه مدد ولې نه غواړي زمونږ سره خو ډیر ظلم زیاتې لري خلکو وکړه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیا پوره حدیث یې وته ووایه ستاسو نه مخکینی انبیا علیه صلوات والسلام او د هغې مرګري یحفر له فی الارض د هغې لپاره په ځمکه کې کندې وکنستلی شولې کوهي به وکنستلی شوله او داسې به وشوله هغه به راوستلی شو او هغه انسان به پای کې ودراو او بیا به منشار بیا به اره راوړلی شوله او د هغې په سر باندې به کېښودلی شو نو په یجعل شقین هغه به په دوه ځای کړلی شو خو لیکن د الله تعالی د دین نه هغه په دغې باندې نه دی غوښتی د اوسپنې منګزې به راوړلی شولې او د هغې نه به په دغه ګمنځ باندې به تې غوښې وتوږلی شولې اډوکې به پکې ښکاره شو خو لیکن هغې د الله تعالی دین نه دی پرېښی نو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به الله زمونږ سره د عافیت معامله وکړه الله زموږ سره د عافیت معامله وکړه نو د الله تعالی په دین چې تکلیف برداشت شي برداشت شي نو پیدا ډیر زیاته ده او اسنه الله تعالی ستاره طرف نه مونږ باندې مشکلات راشي تکالیف راشي الله تعالی ستاسو په دین کې او بیا د برداشت نه وینو حسنه چې شکایت وکړو جزع فزع وکړو نور خو ثواب دومره دی تاسو ته ما حدیث ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې په دنیا کې چا باندې مصیبتونه راغلي د الله تعالی په دین کې او قیامت کې الله تعالی غي ته اجر او ثواب ورکي او چا باندې چې تکالیف نه راغلي هغه دغه حالت ویني نو دا خلک به ارمان وکي کاش ارمان که زمونږ د غوخي زمونږ د غوخي په قینچانو باندې په دنیا کې کټکړل شوی نو دا وړي رضیته خو د ټولو نه زیات سخت او تکالیف دا په انبیاء علیه السلام باندې راغلي دي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې تر ټولو نه زیاتې سختې په ما باندې راغلي ثم الامثل فالامثل حدیث کې راځي بیا چې څوک د انبیا علیه الصلاة والسلام تابعداري په هغې باندې به سختې ډېرې زیاتې راځي نو ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به الله تعالی بوج مرا چاو په مونږ باندې هغه چې نوی زمونږ طاقت داغي د دین مراد د انبیاء علیه السلام هغه سخت او تکالیف تی مراد دي دا غیم را الله مونږ برداشت نشو کولی واعف عنا معافیو کې مونږ ته واغفر لنا او بخنو کې مونږ ته ورحمنا او رحم وکې په مونږ باندې ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی ډیره بهترینه خبره لیکلی ده او دغه سي امام راغب رحمت الله علیه هم لیکلی دی کله چې انسان ګناه وکي نو په دې ګناه کې انسان دریو چیزونو ته محتاج دی کله چې نه ګناه وشي نو دریو چیزونو ته اوس دا محتاج دی اول عفو عفو معنی داره چې په دغه ګناه باندې ستا ستا ته ته چې کم د عقوبت او د سزا حقدارې چې هغه د نساقط شي اوله خبره ده ګناه دې وکړله نو انسان اوس محتاج دی دې ته چې د ګناه عفو ورته وشي د عفو معنی دا ده چې د دین عقوبت او سزا دې ساقط شي واعف عنا نو دې کې دغه ته اشاره وشوله الله تعالی مونږ چې کوم ګناهونه کړی دي نو الله تعالی مونږ ته معافي وکړه د دې د هغې چې کوم سزا ده الله تعالی هغه سزا زمونږ نه لرې کړه دویم کله چې انسان ګناه وکړي نو بیا انسان محتاج دی مغفرت ته او غفر تاسو ته ما پرون ویلیو اصل کې ویلی کېږي پردې اچولو ته نو الله تعالی زمونږ ګناهونه ډېر زیات دي الله تعالی زمونږ په ګناهونو باندې پردې واچوه الله تعالی چې موږ شرمنده نشو د خلکو ډیر ښه ګمان دی چې دا ډیر نیکان خلک دي خو الله تعالی موږ ډیر ګناهګار یو الله تعالی نه په دنیا کې نه په آخرت کې الله تعالی موږ مرسوا کوه الله تعالی موږ شرمنده نه کی نو وغفر لنا په دې کې دغه ته اشاره شول چې الله زموږ په ګناهونو باندې پردې واچو ورحمنا دریم کله چې انسان ګناو کی نو بیا نور احسانات ته محتاج دی اوس نیکی په کار ده پاینده وخت کې نو پاینده وخت کې الله تعالی مونږ د دغه ګنا نه بیا بچ کا الله تعالی پاینده وخت کې مونږ تر نیکو اعمالو توفیق راکا نو په اخر کې دغه ذکر شول ورحمنا الله تعالی په مونږ باندې رحم وکا کوم کم ګناهونه کړی نو الله تعالی د دې وی ګناه په وجه باندې چې مونږ بلی ګناه تر انخ کلی شو بلکې راتلونکي وخت کې مونږ د ګناه نه بچ کا او الله تعالی مونږ تر نیکو اعمالو توفیق راکا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الله مونږه معاف کا مونږ ته سزا مرا کوه واغفر لنا الله تعالی بخنه را تو کا پر دې را باندې را واچوه الله مونږ په دنیا او په آخرت کې شرمنده نه کی وارحمنا نو الله تعالی دغه وی ګناه په وجه باندې مونږ نور ګناهونو ته لار همواره نشي الله تعالی پر راتلونکي وخت کې مونږ د ګناه نه بچو ساته بلکې د نیکو اعمالو توفیق را تراکه وارحمنا انت مولانا دا انت مولانا دا علت دی د ما قبل ټولو لپاره الله تعالی مونږ ستانه دا دعاګانې ځکه غواړو الله تعالی انت مولانا ته زمونږ مولای ته زمونږ مددګاری نو په دې کې ډېر عجز ته اشاره ده الله تعالی ته مولای او مولا په خپل مریانو باندې ریپک کوي الله تعالی ډېر زیاته نرمي سره کوي نو زمونږ سره نرمي وکړه الله تعالی مونږ عاجزان یو مونږ کمزور یو الله تعالی ستا د قوت او طاقت ستا عذابونو ته نشو ټینګېدلی شیخ صاحب رحمت الله علیه د شاپور هغې به ویل وی الله تعالی که ته راته خپل رحم په نظر ونه ګورې نو الله تعالی د کباړي د کباړ نه هم بېکاره یو الله تعالی څوک هم په یو روپۍ نه اخلي او الله تعالی که ته راباندې خپل رحم وکړې او ته راسره داسې معامله وکړې لکه مولای چې د خپل مرۍ سره کوي نو الله تعالی بیا د ټول جهان بادشاهان مونږ یو هم په دنیا کې هم په آخرت کې چې د الله تعالی رحمتونه در سره شول او الله تعالی در سره داسې معامله وکړله چې مرایې د لکه چې مولای د خپل مرای سره کوي انت مولانا نو دا شوله وسیله پنصرنا علی القوم الکافرین نو امدادو کې زمونږ سره په مقابله د قوم کافرانو کې پنصرنا غلبه را کې مونږ ته په مقابله د قوم کافرانو کې پنصرنا علی القوم الکافرین چونکه دې صورت کې څلور مسائل بیان شول مسله توحید د الله تعالی مسله د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم مسله د جهاد مسله د انفاق دا ټولې مسلې بیان شولې د یهودو د نصاراو قباحتونه د منافقانو د مشرکانو ردونه دا هر څه خبرې بیان شولې په دې معاشره کې کم ګناهونه دي هغه بیان شول د کمزورو مؤمنانو مسلمانانو د کونډو د یتیمانو د ماشومانو احکام د زنانو د میراث احکام د هر څه بیان شول نو الله تعالی کله چې ستا دین په دغه طریقه باندې بیان شي نو خلق مقابله ته ودري نو څه خو کافران دي ښکارا چې هغه ستا مقابله شروع کی او صدا سری منافقان دي نو هغه وستا د وهلو کوشش وکي ستاره تخریبولو ستاره بربادولو کوشش بو کی او د الله تعالی دغه دین به نه مانی نو الله تعالی ته زموږ سره امداد وکړي او مار ته یو قاعده ویلی وه غالبا داسې ده په قرآن کریم کې دغسې په حدیثو کې کله چې عام په لغت په کلام عربي کې دا یو قاعده ده چې د نصرت د مادین او وروستو لفظ د علا راشي نو هغه دلالت کوي په غلبې باندې هغه دلالت کوي په معنا ده غلبې باندې نور دی وجه تاسو ته ما ترجمه ده سی وکړه پنصرنا الله تعالی غلبه را کې مونږ ته علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کې په مقابله د قوم کافرانو کې په حدیث کې راځي ابن کثیر رحمت الله علیه د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ روایت ذکر کړی دی وای معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ به چې کله دا صورت ختم که نو په هغې پسې بیا وروسته لفظ د آمین وایه الله تعالی زمونږ د دعا قبول کړه الله تعالی مونږ نه دعاګانې وغوښتلې الله تعالی قبولونکی دی نو الله تعالی زمونږ د دعا قبول کړه سورة البقره اختتام ته ورسېدله الجامع لاحکام القرآن دې تفسیر لیکلی دی وای عمر رضی الله تعالی عنہ په 1200 کالو کې سورۃ البقره د زده کړې وا په 1200 کالو کې د دې احکام او د دې مسائل زده کول او په دې باندې ځان پوهه کول مخکې تاسو ته ما ویلو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی تعلموا سورۃ البقره فإن أخذها بركة وتركها حسرة صحیح حدیث ته مسلم سورۃ البقره زده کوي چې کورونو کې برکت راشي کورونو کې خیر راشي ستاسو په سینو کې په زړونو کې خیر خیرونه او برکتونه راشي نو دا زده کوي که سورۃ البقره چې زده نه کړله نو حسرت دی دا تاوان یې وکړ لوی تاوان یې وکړ افسوس به وکړي قیامت په ورځ باندې خلک پښتو کې وایي بیا به لاسونه عمر وړي خو لیکن پیدا به ورته نه میلاویږي او نبی علیه السلام دا خبره وکړله چې په کم کور کې سورۃ البقره لوستل کېږي لا تجعلوا بيوتکم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشیطان حدیث ته مسلم دی صحیح په کم کور کې چې سورۃ البقره لوستل کېږي نو هغه ته شیطان بیا نشي ورننه وتلی ډیر فضایل لري سورۃ البقره په ابتدا کې هغه ویل شوی نو عمر رضی الله تعالی عنہ په سورۃ البقره په 12 کال کې زده کړی او دویمه خبره دا ده چې کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ سورۃ البقره ختم کړله نو یو اوخه ذبح ک یو اوخه ذبح ک په خوشحالۍ کې نو کله چې یو سورۃ ختم شي یا یو آیات سره زده کی او یا قران کریم ټول اول ولی او غز زده کی عقیده زده کی دغه احکام باندې ځان پوهه کی عمل پراشي په زندګۍ کې تغییر او تبدیل لاشي نو په کار دار چې یو صدقه وکړل شي د الله تعالی د رضا لپاره دغه وکړل شي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما چې د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی هغه په اتو کالو کې سورۃ البقره زده کړې و امام مالک رحمت الله علیه په موتا کې روایت ذکر کړی دی نو سورۃ البقره دا عظیم سورۃ که چاته پیدا غیستی الله تعالی دې داغي برکتونه نورم زیات کړي او که چاته نه یغیستی نو دغه موقع خو دنه اسم لاړله دا بیا ناراضي خو لیکن بیا ځان تر واستل شي زمونږ دا درس چې څومره دی دا ریکارډ دی نو بیا دغه مسولولی شئ او دویمه خبره دا ده چې په ګناه د پاسه ګناه کول نه دی پکار په ارمان باندې د پاسه بیا بل ارمان کول نه دی پکار او سورۃ آل عمران شروع کی نو په کار دره چاغې ته په توجه سره کیناستل شي عقیده زده کوي مسایل او احکام زده کوي معاشره اصلاح طرف ته بوځي خپل زندگی خیسته کوي د هغه چا زندگی خیسته ده چې د الله تعالی په کتاب باندې عمل وکړي خپل عقیده د الله تعالی کتاب برابر کړي عمل د الله تعالی کتاب برابر کړي د خپل اولاد تربیت په دې طریقه باندې وکړي د خپل زنانو تربیت د خپل لونو تربیت په دې طریقه باندې وکړي الله تعالی بم دنیا او آخرت قاب قبر بم الله تعالی خیسته کی د عذاب نه الله تعالی بچ کی الله تعالی بم د جهنم نه بچ کی او جنت ته ولاړ شي الله تبارک تعالی دې ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي او الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو په خپل کتاب باندې پوهه کړي پنصرنا علی القوم الکافرین الله تعالی مونږ ته غلبه راکړي د قوم کافرانو په مقابله کې چې ستا د کتاب نه مني ستا احکام نه مني ستا قانون نه مني الله تعالی تر ټول مجاهدینو سره امداد وکړه الله تعالی ټول مجاهدینو حامی او ناصر شه الله په دنیا کې چې څومره تشکیلات دي مجاهدینو الله تعالی ټول کامیاب کړه الله تعالی ټول حفاظت وک الله څومره استشهادیان پیدایان چې خپل اهداف ته ناست انتظار کوي الله تبارک تعالی دغه ټول مشکلات رکاوټونه ختم ک الله تبارک تعالی ته سره د خپل د غیب خزانو امداد وک الله تبارک تعالی خپل اهداف ته ورساو الله د مؤمنانو مسلمانانو د غزلونه د دې کافرانو په وجلو باندې او دله په شکست ورکول باندې یخ کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین تفریح وکړئ انشاءالله بیا وروسته سبق وایو